ور هر کله چې مخکې د عقیده بیان شو کنه چې عقیده درته بیان کړه نو سرا شه اخرخه د الله په نوم یو شی زبکا وما لكم الا تاكلوا مما ذكر اسم الله عليه سدلیل تاسو درا سوزر دے چې نخره هغه چې یاد کړی شي نوم د الله پاغه منی کوم ساوري منی چې د الله نوم یاد شو ناغه تاسو د پاره سد حلال وقد فصل لكم ما حرم عليكم نو حرام څه پاتې شو الله یو وقد فصل لكم یقینا تفصیل کوي الله تاسو ته د اغسی زنو حرم علیکم چې حرام کړی دی پتا شو اوس تاسو ته داغه تفصیل کوي فصله په معنا د مضارع سره وکړي زګه کا فصله تفصیل کړي ده نو سورۃ المائده یا سورۃ النحل وغیرہ کې یا بقره وغیرہ کې د دې نه زیات تفصیل نه راغلی دلته ډېر ښه تفصیل نو ماضی کن نه قدر ازي د پر تاکید د استمرار لکه اقترب للناس حساب یقینا تفصیل کوي تاسو ته دا هغه سيزونو چې الله حرام کړ دا په اس وخت کې خوراک بنکای نه الا مستورتم الی مگر هغه چې مجبور شوي تاسو دا غي خوراک ته وان کثیرا محتاج دمن چې بس مریخه مخکې صورتونو کې تفصیل تله مجبور خوار یو دغه شو چې لوګه په ولاګي نه نه بل څه شي نشتی اوس مرېخه مې به شکرانه خو وان كثيرا لا يذلون باهوائهم بغير علم یقینا ډیر د خلقنا خامخ گمراه کول کوي د خلق گمراه کوي پس بیا هوائهم په سبب د خواهشات د دوی بغیر علم بغیر د دلیل نه څه دلیل ورسره نشته صرف خواهشات دي لا یذلون بیا وایم خامخ گمراه کول کوي بیا وایم په سبب د خواهشات خپل چا لرا خپل اتباع لرا ان ربک هو لهم بالمعتدين یقینا رب صاحب خب وده په تجاوز کوونکو منه په تحلیل او تحریم ځان حلال حرام جوړي وزرو ظاهر الاسم وباطنا پرېګه د ښکار ګنا او پټ ګنا او ضرور پرې کې د سره په توبه سره توبه واسه ان الذين يكسبون الاسم يقنا کسان چې ګټي اسم لرا ګنا لرا ګنا کوي نو سيجزون بما كانوا يقترفون زرد چې بدل ورته ورکړي شي په بدل د هغه کارونو يقترفون چې دوی جوړي ځان نه حلال او حرام جوړه دلته اسم نه حلال حرام ځان نه جوړول ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وردل تد نظر العباد ذکر کې نظر العباد یو تحریمات العباد یو نظر العباد بنده منختو کې د غیر الله په نوم نو الله وی مخری مما برخوی فکلو کنه دلته ویلا تاکلو دا هغه چې حرام کړی وی لیکن منخته د غیر الله په نوم ور سره هم کړی نو مخری دا غنه چې یاد نکړي شي نوم د الله پاګه منته دا ولې زکه و انه لفسخ دا وتل دي د حکم د الله دا کامله نافرمانی ده دا شکرانه د یو لسمه دا چې خدای دا فسق دی ښه وانه لفسق وان الشياطين لا يوحون الى اوليائهم یقینا دا شیطانان دا مولیان دا پیران مولیان لا یوحون الی اولیائهم خامخا وسوسه چې خپل دوستانو ته وسوسه سره برانګښت کوي د صد پر له یو جادلو کوم چې جګړو کې دوی د تاسو سره په تحلیل او تحریم کې شیطان انسی دی که جنی دی دواړه دي دوی تاسو سره پدې کې نه یاري ګوروي مطلب دا دی نظر نیاز ته حرام وګوره یو لسمه ته چا حرام ویل الله ان اطعتموهم انکم لمشرکون حلال ته حرام وي او حرام ته حلال وي دا مشرک دی وان اطعتموهم انکم لمشرک صوفي سے بدا آیات دا ټوکړه ذکر کوله کتا سو چرته د دې جمهوریت والو منای کړ د دې د دوی منای د دوی په قانون پس روانه نو انکم لمشرک او هغه څوک چې مړ وي نو فاحینا او پس ژوندې کوم هغه لرا څنګه مړ وي ژوندې میتن جاهل وي مشرک وي نو فاحینا او پس ژوندې کوم هغه لرا په ایمان پاکیدل توحید بیا سوکو وجعلنا له نورا اور کړو موږ غترنا س فهم د کتاب الله ولا ورک نور قران د سکه يمشي به فی الناس جون تیرې ګرځي په دې سره سمانا جون تیرې په دې قران سره فی الناس په خلقو کې د الله د کتاب بیانونه کوي خپل انفرادي او اجتماعي ژوندۍ د قران مطابق تیرې نو کما مسلوه فی الظلمات اې دې پشان ته دا هغه چا دی چې دا حال څه دی هغه حال دا دی چې وی پتیارو کې شرکیات او بدعات او رسومات کې پروتي لیس بخارج منا نه وتن کې منها دغنا دغه ظلمات په توحید سره قران سره دا برابر دي چرته نه دی برابر خان کذالک زین للکافرین ما كانوا يعملون اخر دو توحید ولې نه قبلې قران په دوی اثر ولې نه کوي الله دغه سي خسته کړي شي د کافرانو تاغه چې دوی کوي وکذالک جعلنا فی کل قريه اکابر مجرمیا دا اوس پین زما قبا ده نو فتوا نه سونه شو مليان راجم شو ساسو خلاف جلسه وکړه مناظره وکړه نو سره جوړ نشو اثر کم نشو اوس دا خلق صاحب اقتدار لاړ چې دا ملک فساد جوړي ایرانه جوړي دا شریان دي ناغو سو کې دوی جیلونو کې واچي تکلیفونه مصیبتونه ول ورکی ښه الله وکذالک جعلنا فی کل قريه اکابر مجرمیا دغسی ګرځول منګه په هر کلی کې اکابر غټان مجرمی ها مجرمان د کلی غټان سرمایداران مجرمان د کلی ليمکروا فيها د دې د پاره چې را وبلی خلق گمراهی ته فيها په دې کلی کې چل ولې څه ده ليمکروا يدعوت الى الزلال هغه مشران صاحب اقتدار خوانی هغه د حق پرستو په خلاف را پاسیخه وما يمكرون الا بانفسهم وما يشعرون فریب نه کوي دوی مگر د خپل ځانونو سره کوي دا خلق چې گمراه کوي خو ځان گمراه کوي په خپل گمراهان چل نه کوي دوی مگر د خپل ځانونو سره کوي و ما یشرون دوی نه پويږي په خپل نقصان او فریب نه کوي دوی مګر د خپل نقصانونو د پاره کوي او دوی په خپل نقصان نه دی پوه انجام کار بیا ده نه الله پاک دا اکابر بیا اصاغر ذلیل کیخه او اذا جاءتهم آیه قالوا لن نؤمن واستاوس رباس دا اکابر سره شروع شو کنه پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم سرمایداران وډراګان اوس دا غوي سره باسونه دي کله چې راشي دوی تسنخه وی هچری نه منو منګه تر دې چې راکړې شي منګتا په مثال دا غي اوتی رسول الله چې ور کړې شو رسولانو د الله مړه دا معجزه منګنه موږ ته داسې لکه موسی عليه السلام عيسى عليه السلام موږ داسې معجزه لکه اوس پتا ته نه مړه مولا صاحب ستا خبره نه منو موږ ته ته قرآن بیانې موږ ته فقہ کې دا وخیا امنګ ته د فلان کې کتابونو کې دا وخیا او د فلان کی زینه فتوا راوړه نو فلان کی مدرسې نه فتوا راوړه دا وایي چې تا پسې مونږ یې کنه کی مونږ کې دنه کې دار چا د فتوی شي الله اعلم حيث يجعل رسالته دلته لفظ قل پټ وایا پیغمبر الله په دې حيث يجلو رسالته الله خپو دې پاغزه چې یک دی خپل پیغمبري الله غزه من خپو چاله پیغمبري ور کوي دا د الله اختیار دی نو چې هغه بیا سم معجزه ورکړي دا د هغه اختیار دی کنه تاسو اختیار خوند چې تاسو سوای نو چې الله پاک یو حق پرس پیدا ک او تاسو ته فهم د قران ولا ورک ناغه و تاسو ته مسله د قران نه خی کنه الله ویسا یوسیب الذین اجرموا صغار سيصيب الذين اجرموا صغار عند الله وعذاب شديد وګورغه خلق چې په دې ملک مدرسې روانې کړې وي طالبات شهیدان کړیو علما شهیدان کړیو الله سرنګي ذلیل پرېز مشرف ته ګورې الله ذلیل کړې ده اجرمو صغار عند الله وعذاب شدید عذاب دې سخت بما كانوا يمكرون پس او دا غي چې دوی چلول جوړوي فمن يريد الله ان يهديه يشرع صدره للاسلام اوس بیا تقابل د دوړو ډلو دی ته پروا د دې خلکو مساته د دې اکابرو د دې صاحب اقتدار والو ته خو دعوت کار ورکوا اوس مرګري جوړېدل نه جوړېدل ستا خبره منې دل نه منې دا خود الله کار دی فما يريد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام پس هغه چاله چې غوړي الله ان يهديه هدايت دا نو کولاو کی سینه دا غل الاسلام د پر د اسلام د پر د قبولیت د اسلام چا چې اوغړی الله پاک ان يهديه يحشرح صدره للاسلام الله غوړي بس نه کولا کې اسلام قبول یا معنا پس هغه چا د پاره چې غوړي الله پاک ايهديه چې بیان کی د تخپل هدایت نو یشرح صدره کولاو کی سینه ده ده سمانه د ازالات او د شبهات نه کولاو کی د صد پر ل اسلام د پر د منلو د توحید د پر د قبولیت د اسلام اسلام نه توحید ان الدین عند الله الاسلام الله پاک د شکوک او شبهات لري کی ومن يريد ان يذله يجعل صدره ضيقا چاله چوغړی ان یذلوا چې گمراه کی نو وګرځي سینه دا غزیقا تنگی دن کی قران چې ورته بیانېږي بس دا د سینه بد بدی او حرجن وسکیدن کی دا سینه تاسو تنگی او سختي ډېر غوسه ولرځي چې د الله کتاب ورته بیانېږي دا صفت په لګي کان نما يسعد في السماء گویا کې چې په زور سره ورخيږي په بر طرف کې يسعد چې بلی په زور خيږي د دالت اړه نکړي په پور د خطل ډیر ګران شي دا سه د د سینه تنګي خ نو الله وی کذالک یجعل الله الرسا کذالک ان لذالک د تقوا جنا وهذا صراط ربک مستقیما ترغیب قران کریم ته ده وهذا صراط ربک مستقیما مليان ډیر دي کنه ير دلته وی الته وی نو الله وی کنه وهذا صراط ربک مستقیم ته په نور لارو پسې سلازي دا قران لا درف ساده مستقیما سیدا الله ترسیدون کړه الله قد فصلنا الايات یقینا په تفصیل سره بیانو مونږه دلائل دا قوم د پاره یذکرون چې سوچ کوي لګ د سوچ نه کار اخلي لهم دار السلام بشارت ورکې ایمان والا ہوتا د دوی د پاره جنت ته دار السلام د جنت نوم دی د دوی د پاره دار السلام نه کور د سلامتی دی د دوی رب څخه دی وهو وليهم او دا الله پاک د دوی مددگار دی بما كانوا يعملون پس او دا چې دوی کوي الله دنیا کې د دوی مددگار او په آخرت کې به الله ولا سور کوي جنت ور کوي او یوم یحشرهم جميعا واستخفف خريور کې منکرین ته څوک چې د قران نه په خلاف ګرځي اے ټولیا د پیریانو قد استكثرتم من الانس تاسو گمراه کړی باب استفعال راوړی ډیر تا به کړی دي تاسو پزان پسې د انسانانو نه پس کې په گمراهی کې ډیر تا به کړی ډیر تا به کړی په گمراهی کې تاسو د انسانانو وقال اولیاءهم من الانس او به دوستان د دوی د انسانانو نه د انسانانو نه چې کوم د دوی دوستان دي کنه جواب بده شروع کی ربنا استمتع بعضنا ببعض ای رب زمنګا فائدہ غستل د بعضو زمنګ نه د بعضو سره وبلغنا اجلنا الذي اجلت لنا ورسید الله منګه خپل نیټه اغه نیټه تا چې تا مقرر کړل زمنګ د پاره بس وسراغل اقرار بو کی تپوس الله د پیریان نه بکی او جواب بسوګ ورکی انسانان ورکی د دې سمل ير دې کې د انسانانو ته یو قسم تعاریض وکړ چې الله پیریانو ته وی چې ګور تاسو انسانان تابع کړی نو انسان ته اشاره وشو چې انسانا دلت د دولې د شیطان تابع وي د پیری تابع د پس روان دا د یو قسم تعارض نو زکه دی وی بیا وی ربنا استمتع بعضنا ببعض الله پاک منګه دوی پسې ذکر روانو چې څه فائدې وي ښا زمنګ د یو بسره څه فائدې وي د دوی د منګ نه څه فائدہ وا زمنګ د دوی نه څه فائدہ وا دنیا کې خو زمنګ فائدې عجیب شی ده بیا به د انسانانو د پیریانو په نوم منته مدد غوښته ځکه چې دوی ورته نقصان رساو ساوره به له چته او ځان نه بشر مخان جوړول خا ناغو ورته شیخ ولیا کبیر الوادی جارو ناغه ورته پرې خود عقیده د انسانانو د پیریانو جوړ شو چې د عالم الغیب دی غیب دانان دی فائدہ دا ده چې انسان پیری ته سوي چې دی غیب دان دی او پیریانو ما ماغان بیا خلقو پس را روان دي چې د پلان کی سړی سره د پیریان تابع خپل ورک شوي شیزونه په معلومي او دې ته نه فایده اخلي د خلکو نه پیسې اخلي کاروبار دی خدغه پیره د دنه پیدا او د پیرینه پیدا دغه رنګي جنسي تلززات اوم د یو بل ناسلې دومره حدا پوری زیخه نو قال النار مسواكم خالدين فيها الله وی اور تاسو ځای دی استوب نه زی تاسو اور همیشه به په دې کې الا ماشاء الله مگر هغه چې الله غواړي الا ماشاء الله الا ماشاء الله یعنی الا من نشاء الله نجاته مگر هغه چې وګړو موږ نجات دا ګور دوه قسمه دي یو هغه چې شرک نه دی کړی نفس ګناګار دی نو استثناء دا هغه چانه دا هغه مؤمنانو انسانانو نه ده چې هغه به جهنم ته ځي لیکن بیا به الله د جهنم نه وباسي یا الا ماشاء الله من دا بل يعذب بعذاب اخر غرا چې الله غوړي په بل عذاب به مسلط کیخه ان ربک حکیم علیم یقینا رستا حکیم د حکمت والے علیم په وله وکذالک نولی بعض الظالمین بعضا بما كانوا يكسبون دشفقم عقبه د اخري اخر بدای چې ټول خلق بدر پسې راجم شي دا مرحله وال وارونه دي اول به عام خلق خبرې کوي چې بس دا یو من کې دا راغله ده نو بیا وای بس دوی دغه مسلې بیانې نو بیا به در منی فتوی شروع کی نو بیا به د اقتدار والو ته شکایتونه شروع کی نه بیا به ستا خلاف مليان را جمع کی نو چې پاکه ونه شینو بیا به اقتدار والو پسې دي چې دا ونه شینو بیا به در پسې اتحاد جوړیږي تمام بدر پسې وځي کی فتوا په شیعه پسې نشي ورکولای بریلی پسې نشي ورکول لیکن چې خپل مرګري هغه د پسې موږ نه کی اسانه مندل لیکن دا خبره باندې اون کړې شي دا ورته مشکله پرې دا فتوا بازیانې دا داسې آسان شي نه دی لیکن هر کله چې د شرافت نه او د انسانیت نه سړی کار اخلي چې اختلاف دې نه راځي خپل قوت موږ نه پار پار کو کنه د فتو جوابونه هر قسم کی الله یو کذالک نولی بعد الظالمین بعضا الله دغه سي اړو منګه مرګري کو منګه باز ظالمان بازن د باز سره په دوستانه کې دا ولې به ما کانو یکسبون په سودا عملونو چې دوی کوي الله دا بس دیو بل مرګري کو منګه به ټول بدعتيان یو دي ښا کبرېلې دې بدعتي د ټول یو شي یا معاشر الجن والانس اوس اخروی ير الله پاک ورکی بیا او ټولیا د پیریانو د انسانانو معاشر اے جماعت د پیریانو د انسانو لس د لسو نه زیات شي سمري الم یاتکم رسول منکم ایا نو راغلی تاسو ته رسولان منکم د جنس تاسو نه نو دې کې دوه قول دي ښا په دې خو د ټولو اتفاق دی چې دا رسول اخري د ټولو رسول دی د جنات هم دی د انسانانو البته د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه مخ کې بازي وای چې په پیریانو کې ځان ځان لا الله پاک انبیاء علیهم السلام را لېږي او کې دې شي دا قول غره ومه لیکن بعضی وای شي نه مخکم دقه شان زګه پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې سره چکم جناتو ملاقاتونه کړی دی وی هغه هغه چې موسی علی السلام باندې ایمان راوړ په عیسی علی السلام ایمان راوړ او دا من کوم چې ورته وایي کنه دا من کوم چې ویل کله جمع ذکر کی کله تسنیه ذکر کی مفرد نه مراد ښه ومنهم اللؤلؤ والمرجان دوړو سندونو نه خنوزي او ضمیر دوړو تراجه کړي دي بهر تقدیر د علماء خپل او تخیر دي قالو شهدنا على انفسنا دا څه تکلیفي مسله نه ده علمي او مسله ده چې دا چاو منله کو نه منله او د عذاب مستحقي یا د ثواب مستحق نو دوی ورته وي شهدنا علی انفسنا ما الله گواہی کو منګه په خپل ځان چې او دي انبیا او موږ ته تبلیغ کړي او دا مینس کې وغرتهم الحیات الدنیا دا جمله معترضه کوي دوک کړو دوی لره ژوند د دنیا دوی ولې داسې ګډ وډ ګرځیدل دنیا تبا کړو دنیا کې اختوخه دا وشهدو بیا عدب دې په شهید نالان پسې گواہی بو کې خپل نفسونو وشهدو الان پسې او گواہی بو کې دوی په خپل نفسونو باندې س انهم كانوا کافرين چې دوی کافرانو په خپل ځان به اقرار وکړي چې من کافرانو ذالک لم یکن ربک مهلک القرى علت د ارسال د رسول بیان الله انبیاء علیهم السلام ولې لري د دې وجنه ځکه قران کریم کې بل ځای راځي کنه رسول سورۃ بنی اسرائیل 15 آیات وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا الله موږ د دنیا عذاب نور کو سو پر چې رسول نه لګره د قرانګه سورۃ هود ول یوسل ول سم کی راضی و ما کان ربک لیهلک القرى بظلم واهلها مسلمون نظر واست هلاکون کې د کلو بظلم په سبب د شرک واهلها مسلمون حال دا چې اوسیدون کې دغه اصلاح کول کی وي س خلق پکې وي کنه س مصلحین پکې ښه ولکل درجات مما عملو د پاره د هر چا درجی دي د وجد عملونو دا غوینا ولکل درجات دار چا درجی دي څنګه چې دنیوي درجات دي کنه دغه رنګ اخروی درجات هم شته ښه هم په جنت کې هم په جهنم کې او ما ربک بغافل عما يعملون نه دروستا به خبر دا غنه چې دوی کوي وربک الغنی ذو الرحمه یره پکار خدا د چې الله دا نس نابود کړي وي نو الله وی وربک الغنی الله به حاجت ده خو زر رحمت رحمت والا دی هر کله چې الله زر رحمت دی نو یو دم چاله عذاب نه ورکي خودی پسې چرته نشي چې الله رحمان دی الله غفور رحیم دی الله وی ګور الله قهار دی ان یشاء یذهبکم کو واړی نو ختم بکی تاسو درا او یستخلف من بعدکم نائبان بکی پس تاسو لا ما یشا هغه چې غواړي کما انشاکم من ذریه قوم اخرین لکه څنګه چې پیدا کړی تاسو د اولاد د قوم نور نه تاسو څنګه د چانه پیدا ہے د قرنګ تاسو به الله ختم کی نور قومونه به الله پیدا کی انما توعدون لآت وما انتم بمعجزین اوس اخروی را ورکی یقینا هغه چې تاسو سره وعده کړی شي لآت خامخا هغه راتلون کې دی هغه څه قیامت نو چې هغه راغی نو ما انتم بمعجزین نه تاسو عجز کوونکی الله لرا لازمی معنی شي معجزین متعدی شي معنی دا لازمی شي نه تاسو عجز کوونکی الله لرا دا متعدی لازمی ما انتم بمعجزین نه تاسو بچ کیدون کی د عذاب د الله قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم انی عامل اوس هر کله چې مسله دومره واضحه بیان شي خلق پلار ناراضي دي ته اعلان د برائت نه منون کوتا او قوم عمل کوي علی مکانتکم تاسو په خپل طریقه مکانت منه طریقه او زه انی عامل ز عمل کون کما س ز بیان کون کما زه خو بیان کوم نو فسوف تعلمون فزد و پی جنه تاسو هغه چا لرا تکون له عاقبت الدار چې شیبا غد پارا خستا کور د اخرت عاقبت وی لکی ولل عاقبت وی لکی حسن الدار خستا انجام ته وی لکی نشي بچ کې دي ظالمان وجعلوا لله ما زرع من الحرث والانعام اوس دې جنا تفصیل تحریمات العبادت نظر العباد کوي امام بخاری وایي کنا کڅوګ د عربو د جاهلیت نمونی ګورای نوراشه د سورۃ الانعام د یو سل دیرش نه رسو ګورای ښا یو سل دیرش یو سل دیرش نه رسو سمانا د دې یو سل پینځه پنځه کم سره ختم نه وجعلوا لله مما زرع من الحرث والانعام نصيبا او مقرر کړی دوی د الله د پاره مما دا غنا چې پیدا کړی دی الله پاک الله چې کوم شی پیدا کړی دی نو مقرر کړی دی دوی الله لرا دغه مشرکان مما دا غنا زرع چې پیدا کړی دی الله سوال انعام د فصلونو نو د ډنګورو نه نصیبا برخه دا الله پیدا کړی شي زونو کې دوی برخه جوړی او مقرر کړی دوی الله پاک د پاره نصیبن برخ برخه مما د هغه شینا زرع چې الله پیدا کړی دي هغه څه شي زونه دي من الحرس والانعام فصلونه دي او ډنګر دي نصیبن سمنه ولی شرکائهم نصیبا او د پاره د حصہ دارانو خپلو نصیبن برخه ګوره دوی د الله په نوم شی مقرر کړي دي رشدا کدا زکات ته کنه دي زمانه کې دا زکات ته لیکن دا د کاکا په نوم دی دا د میاګان په نوم نه دا د فلان کی اړه ده د غرنګي پپایو کې بهر سکے دا الله مې فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا نو دوی وی هاذا لله دا برخه دا ډیره اسم اشاره تعین د پاره دي اې دا ډیره خدای الله دې بزامهم دا د دوی په ګمان خبره واخه بغیر صد مقدار شرعی نه خزان نه به ډیره جوړ کنو به دا خود الله دې او هاذا لشرکائنا دا ډیره دا خو زمنګ د صداران دا دوه ډیری به جوړ نو فما کان لشرکائهم فلا يصل الى الله پس هغه ډېرې چې د دوی د صدارانو به هغه څه چې د دوی د صدارانو به نو فلا يصل الى الله پس نه برسید الله تا وما کان لله هغه ډېرې چې هغه به د الله نو فهو يصل الى شرکائهم نو هغه به یو ځکه درسید به د دوی صداران سره سما کچرته سو غریب براغه فما كان لشركائهم فلا يسير الا الله نو فقیر له وسه شي نه ورکاو دا غیر دا غد نظر د ډیری نه بیان ورکاو او کچر تس د دوی مون جوور مون جوور براغه کنه نو هغه بخیر د الله دا غډيري نه ولا ور کولی ځا الله غني ذات څخه کم نه راځي یا دا معنا چې صدانه بد دې ډيري نه لاړې دا الله ډيري څخه نو به زیات واپس کړي لیکن وما كان لله فهو يسل الى شركائهم او د الله د ډيري نه بچي د دوی ډيري د دوی د شرکا او ډيري تلل نو زه خیر ده خیر دومره محبت کې غرق وکړ شیعه او تو غرق تینا ټینا یو خپل بعضو خپل بچی لال کړی بعضو دې دریاب ته ټوپوله دا اندوان هغه ور غنګا کې خپل بچی ورځي د غشان د پاره د محبت شرکاو دا ولی ليردوهم دا لام د عاقبت عاقبت دا چې هلاکی دوی دوی درا ول یلبس علیهم او د دې لپاره عاقبت دا ګډ وډ کې په دوی باندې دین د دوی دا درس غره به جوړ کړي ولو شاء الله ما فعلوا کدا الله خو خیدو بدا کار نو کړي فسرهم پس پرې کې د دوی درا و ما یفترون سره دا غنه چې دوی جوړوي دا غند دي د دوی دا غن ارسه پرې ده وقالو هذه نام وحرس حجر لا يطعمها الا من نشاء اوس تحریم د غیر الله ته وګوره چې ځان من ته یو شی حرامي څه شي زمي دغه من ته وقالو هذه نام وحرس جواز صفاني وقالو هذه انعام وحرس حجر وای دوی دا ډنګر دا ډنګر دا غوي وحرس نو دا فصل حجر المنع ده دا منع ده محجور ده بند کړی شی د مصدر په معنا مفعول دا بند کړی شی نه بخوری دی لرا الا من نشاء مگر هغه څوک چې وغواړو منګه بزامهم په ګمان لدوي دا خبره د دوی د ګمان ګماني خبره وه دا شی منه ده د دې خوراک بس نه کوي لا یتام الا من نشا مگر هغه چې موږ وغواړو بزامهم په ګمان د دوی سمانا چې دوی سو خوخ کیږي هغه منجوران وغیرہ درگاه باندې بناس وانعام حرمت ظهورها اسه ډنګر داسیو چې حرام کړي شو ظهورها شاګانې دا کوی د پاره د صلی د پاره د رکوع او دریم قسم وانعام لا یذکرون اسم الله هی علیهم ازن ډنګر داسې چې نه بیا د نوم د الله پاغه منه هغه به د غیر الله په دا ټول کارونه الله وی افتراء علیه دروغ جوړول په الله منته نسبت د شریک به الله سره کاو دا د الله صدر دی چې دا ځکه موږ داسې کوو سیا جزیهم بما کانوا یفترون زرد چې بدله ورکړي الله سزا ورکړي دوی لپاره په هغه کارونه چې دوی جوړول وقالوا ما في بطون هذه الانعام خالصه لذكورنا دایبل پلی ته تا وره چې د وساوري یا د اوخي ژوندې بچي پیدا شو کنه ودا بس دا بناره نه خوري دا بزنانه نه خوري اکچرتا مړ به پیدا شو ژوندې به پیدا شو سره د ناره نه او کمړو پیدا شوه په ټول شریف دا یو طریقه جوړه وای دوی ما فی بطونی هذه الانام هغه چې په خېټو د دې ډنګرو کې دي پي دې که بچې دې د دې ډنګرو هذه الانام دا خاص ډنګر چې دي ګر دا بهایر سوای وغیرہ د دوی په دې خېټو کې چې پي دي یا بچې دې خالصه للذکورنا دا خاص دي نارینه او زمنګ لرا الله وی سيجزيهم وصفهم زرد چې سزا ورکړي الله پاک به درا وصفهم د غلط بیان نه ددوي پکې ځب بیان نه ددوي وصفهم ای به وصفهم په دروغ ددوي پکې ځب بیان نه ددوي د غلط بیان نه ددوي الله بدوله سزا ورکړي انه حکیم علیم یقینا الله پاک حکمت والے دی په دې پارس قد خسر الذين قتلوا اولادهم سفها بغیر علم یقینا تاوانی اندیا کسان چې وجلی دي ځا اولاد خپل سفها فک مقلتیا بغیر من بغیر د دلیل نه دا خلق تاوانیان څه فائدہ حاصل نه کړ دنیا کې تاوانیان آخرت کې به تاوان سرګن شي بیا د خو اولاد او وجه دا د لانکی بابا پنوم خوب کې ودراغه د بچی زبا وکخه وحرموا ما رزقهم الله او حرام کړی دی دوی هغه سره چې الله دوی ته ور کړی دی الله دوی تصور کړی هغه ځامن سکه حرام کړی دا ول افتران علی الله د وجد دروغ جوړول نه په الله چې الله په دې خوشحالي وي دا د الله صدر دی الله ولا دا برخه ور کړی دا قد ظلوا والله گمراه دي دوی وما كانوا مهتدين نه دوی لار مندن کی وهو الذي انشا جنات معروشات اوس هر کله چې دلایل اصل کې مخ یو ځای کې زه خطا شوم روجې دې ما خیرونه دا اوس یو دوه دلیلونه ذکر کړي دویش دلیلونه هغه مخ کې سره ذکر ختم شو دو دوه دلیلونه غدا دي خان. دا اوس یو دوه دلیل راوړي اخري دلیل نه پر درد د شرک او ګوره داسې دلیل نه راوړي کنه چې دوی په ساورو کې په ډنګرو کې په پایو کې او په خوراک په شیزونو کې مطعوماتو کې سکړل شیر کړي ده هغه کې منخت د غیر الله کړی دي نو الله دا څه خو ما پیدا کړی دي تاسو دې کې منخت ولې کوي د غیر الله په نوم تاسو ولې سید غیر الله په نوم مقرره وایي وهو الذي انشا جنات خاص الله غذات انشا جنات چې جوړ کړی دي باغونه معروشات و غیر معروشات د سفرونو والا او غیر سفر چت والا او غیر چت والا یا معروشات پورته کړي شي پښماله او غیر معروشات چې نه دي پورته کړي شي پښماله د انګورو باغونه چې هغه تشکول جوړ شي داس بعضي انګور دا چې په خپل ودري بعضي میوه داسي چې هغه معروشات بعضي میوه داسي چې هغه معروف غیر معروشات دي څوک چې دار سره خالق دار سره طبيعيات دي الک یو شان وبوس خاور نه پیدا دا انارو ونه دا دا انارو بوټه دی د بل شي د بل سره یو قسم وبو ورته یو قسم پټه دی لیکن رنگونه جدا جدا خوندونه جدا جدا کلو من ثمره کلو سمنا لا تحرم حرام مګنه دا خورای من ثمره د میوه د الله نه اذا اسمره کله چې میوه ونیسی واتو حقه یوم حصاده ورکه حق د الله فاغرس حصاده ورځ د لو کېدو داغه ورځ د غوبل کېدو داغه ګوره د عشر به ورکای ښه لیکن عشر به کلی چې کله راشه تیار شو یوم حسد دا قبل الحسد دا دی چې باغ دی هغه وسوځي فصل دی هغه وسوځي یا پیدا پکې نشي اخر لیکن الله ولا تسرفو زیاته مکوي سمنا دا اوس ګورا ډنګرو کې دوی قسمونه جوړ کړي عام خوراک دو قسمه ده د ډنګرو یو ته خان وای بل ته ګړي بيزي وای الله یو من الانام حمولتن وفرشا پیدا کړی دی الله پاک وای منګه د ساورونه حمولتن وفرشا بار اړون کی او چیت قد والا بار اړون کی دا اوسان چیت قد والا څه شي دا بیزی غړي بیزی کلو مما رزقکم الله خړای حرام ما غنای دا غنا چې درکړي دی تاسو الله اما زای په قدمونو د شیطان قدمونو شیطان سمانه چا کې برخه د غیر الله جوړه کی انه لکم عدو مبین یقینا دا شیطان تاسو لپاره دشمن ښکار دی ثمانیه ازواج من الزان اثنين ومن الماز اثنين دا مخی حمولتن و فرشا ذکر شو الله وی پیدا کړی دی منګه اته قسمه اته قسم یعنی پیدا کړی دی الله پاک وی منګه اته جوړې پیدا کړی څنګه من الزان اسنین و من المازی اسنین د ګډو نه دوا د بیزو نه دوا مذکر مؤنث بیزا پیس ګډا او ګډ دا سو شو سلو قل ذکرین حرم عامل انسان اوس ګوره عقلی طریقې باندې دوه کوي چې دې کې تاسو ځان منته حرام کړی دي بعضی حرام کړی او بعضی نه دي حرام کړی قل الله وی تور تو ا ذکرین ایا دواړه نارینا نران چکم دي دغه پیسو ګډ حرم الله حرام کړی دي عامل حسین یا غدوا ماده چې بیزا او ګډه مانس چې دا د حرمت وجه سره ذکورت ته او کو انوثت ته نکو ذکورت ته نو بیا کو ټول مذکر چې سړي په دې ډنګرو کې ګړو بيزو کې بیا کو حرام پکار دي بیا به کې تخصیص ولې او کدا دلیل انوثت ته د مؤنث والے نه بیا ټول مؤنثات د ګړو د بيزو د در باندې حرام او کنه اما اشتملت علیه ارحام الانثیین یا هغه چې حاته کړی دا پاغه منته رحمونو د دواړو مهندو د دواړو مادو یا د حرمت وجه صدا هغه پریوان دی چې دو پکې دنه سو وخت تیر کړي دی کنه ژوند تیر کړي دی نو که سبب هغه ارحام الانسین هغه رحم نو بیا خو تاسو باندې تمام چې څومره غړي بيزي دي کنه بیا خو در باندې دغه مذکر مؤنث ټول حرام شو تاسو په کې څه چل دا وجه د ذکورت تک د ونو صد تک د ارحام الانسان هغه پریوان چې ور دا خو یو عقلي دلیل وسوي نبيوني بعلم خبر کئ منګلرا بعلم بدلیل نبیونه به علم خبر کوي موږ لره به علم بیا راوړل خبر کوي موږ لره خبر کوي مال لره به علم پس علم د مخکانو خلقو صد مخکانو د انبیاء علیهم السلام داغو د متبعینو صد دلیل راوړای کنه ان کنتم صادقین کتا سرشتنی ومن الابل اسنين دلیل وحی خود دو د مطالبه نشي کېږي دو سره کله کتاب ومن الابل اسنين او دو خانونه اسنين نر او ماده ومن البقره اسنين او دو غواګان نر او ماده دوا قل ذکرین حرم عامل انسان تو وایا آیا دواړه نران حرام حرمه الله حرام کړی دی امر انسان یا دواړه ماده اما اشتمل تعالی ارحام الانسان یا چې هاته کړی د پاګه من دی رحم د دواړو ماده هغه خبره شو پکې ام کنتم شهدا یا وای تاسو عالمان یا یا تاسو عالمان اذ وصاکم الله بهذا چې حکم کړل الله تاسو ته پدې تاسو د دې خبره منې سره عالمان سره علم لرئ یا خواسی هم کنتم شهدا آیا تاسو حاضر وکړه چې الله حکم کو اے تاسو عالمان وای چې الله حکم کړل د دې خبرې فمن ازلم ممن افترا علی الله کذبا سو غړ ظالم دې دا غچانا چې جوړې په الله درو ولې ذل الناس بغیر علم د دې د پاره چې گمراه کې خلق ولاله بي دلیلا دلیل ور سره نشته دا ډېر غړ ظالم ان الله لا يهدي القوم الظالمين یقینا الله پاک توفیق نور کې قوم ظالم ته قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه دا سورت په تحریمات العباد باندې تاسو زمانه چې کوم شیزونه حرام کړی دي چې دا حرام دي زموږ پر زنانو دا حرام دي په نارینه نو قل تورته وای پیغمبره مطلب دې منی څه دلیل وحی نشتی خاص تاسو په دې اشیاء چې کوم تاسو حرام کړی قل تورته وای لا اجد نمم فيما اوهي باغ سکی اوهي الیا چې وه کړی شه دا ما تا زه په قران او سنت کې دا نه وینم څه حرام بیان شوی دی قران کریم کې لیکن تاسو ورته حرام نه وایي الا یکون میتتن مگر چې وی مردارا مگر چې وی دا خړلې شوی مردارا معقول سي مردار وي او دمن یا وینا مسفوح وي وی شي او لهم خنزیر یا غوث خود خنزیر وي نو په قران کې دا دی چې فإنه رسن دا خو پلیت نو معنا دا وکي او فسقن تقدیر پکې دا وکي او یکون المعقول ذا فسقن یا دا خړلې شي شي سوي فسق وی هغه څه شه دی هغه فسق او حل لغیر الله بی اوحل لغیر الله به تکلم په وشو اوحل چغه نه ده نفس تکلم په وشو نفس جواب په خوځیدا اوحل اواز شي معنا جواب په خوځیدا سوا د الله د نوم نه پاغه منته نو فمن استر غیر باین پس هغه څوک چې مجبور شو سخت مجبور شو لیکن شرط دا دی چې غیر باین ولا عدن نه نه فرمانی کون کې نه زیاته کون کې یا معنا غیر باین ولا عدن نو طلبگار د مزه او نه د ځان سره وړون کې عاد من تجاوز د ځان سره وړي نه د مزید پر خوري نه ځان سره وړي فإن ربك غفور رحيم پس یقینا رب صاحب بخنه کون کې رحم کون کې ده وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر وګوره سوال راغی چې ګوره ته په ملت ابراهيمي باندې نو باز شیزونه خو په دوه کې حرامو کنه یا مطلب دا وعلى الذين هادو قران کې دغه شیزونه چې کوم حرام دي نو هغه ته تاسو حرام نه وایي هنور شیزونه هغه چې تاسو ځان منته حرام کړی دي کنه وعلى الذين هادو حرمنا كل ذي ظفر یو هغه حرام چې خالص الله قهرن حرام کړی دي نو هغه الله پاک په خپل کتاب کې داغه بیان کوي وعلى الذين هادو خاص کر کې پاک کسانو چې يهوديانو الله حرمنا كل ذي ظفر حرام کړی ومنګا هر نوک والا ساوره هر نوک والا حیوان ذی ظفر سره غیر متفرج للاصابع چې دا خپل کولاونه یو پنځ دی دغه پنځ نه لکه اوخ وغیرہ دا الای وغیرہ دا کوم چې داسې پنځ دی جدا جدا ګوتی دي ومن البقر والغنم د غواګانو نه د بيزونه حرمنا عليهم حرام کړیو موږ په دوی باندې شهوما هما وازګه د دې دواړو الا ما حملت ظهورهما مگر آغا چې پورته کړی شاګانو د دوی اویل حوایا یا غ کولمو او مختلطه بعظم یا غ چې ګډ وډوي د هډو کو سره دغه دغه واز غل غرا وختل ګرانی کړ چې شا سره مضبوطی یا د کولمو سره یا د هډو کو سره دا مستثنا ذالک جزایناهم ببغیهم الله وی دا د دوی سزا وا ذالک جزایناهم دا سزا ور کړی و موږ درا په سبب د بغاوت د دوی د نافرمانی د دوی ځکه تحریم د ما حل الله کړو ابن جوزی دا وی و انا لصادقون یقینا من خامه خرشتیا ویل کیو نو دوی به بیا ستا خلاف کوي دی دلایل سره خو نه کیږي دوی بیا ستاسو تکذیب کوي نو الله تسلی ورکړي فین کذبوا پس کله دوی ستاسو تکذیب کوي نو پس ته وایا ربکم ذو رحمت واسعه رب تاسو د رحمت والا دی دا سه رحمت والا چې دا غ رحمت فراخ دی د پاره د مؤمنانو ربکم ذو رحمت واسع رب تاسو خاوند د رحمت فراخ دی د پاره د مؤمنانو په مؤمنانو منته الله پاک خصوصي رحمتونه کوي ولا يرد باسو عن القوم المجرمين په قران په کوي په مسلې په کوي دا د الله رحمت انا واپس کی عذاب د الله د قوم مجرمانو نه اراده وې خو خوې نو ما اشرکنا موږ به شرک نه کړي ولا اباونا نه زموږ مشران کړي ولا حرمنا من شيء نه به حرام کړي موږ څه شي بغیر د الله د مشیت نه سکی دا خو الله وخت نو زکه دا کار من کو د دوی دوه غلطیاں دو مشیت نو پیژندل دوی مشیت په معنا د رضا اغسته مشیت په معنا د رضا چې الله راضي دی حالانکه مشیت په معنا د اراده سره چې دا الله اراده عامه ده هر څه سره متعلق خیر او شر الله د اراده نه بغیر سره کی او دا الله پاک شرک نه خوښي کفر نه خوښي نو دوی دلیل عجیب نه سلو لیکن الله پر رد کې کذالک کذب الذين من قبلهم دغسی دروغ ویلی واکسانو چې مخکې د دوی نو حتا ذاقوا باسنا تر دې چې وسک واغوي زمنګ عذاب لو كانت المشيه حجه کمشیت دلیل وې نو بیا خو با هغه په دلیل کې نیول کنه چې الله ستاسو خو نو سمنګ عذاب نو خو الله خو معذب کړ دویم که دغه مشیت ته وګورې کنه نو بیا خو ډیر شي زونه داسې دي دا پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم چې کوم کار کوي کنه تاسو دعوت راګی دا هم د الله مشیت دی دا ومنه کنه قل هل عندكم من علم او ورته شته تاسو سره څه دلیل یو دلیل شته تاسو د الله د طرف نه پاتو خرجو لنا پس راو پسې دا دلیل مونږ ته خو نه روان تاسو مگر ګمان پسې او نه تاسو مگر اٹکلیان قل فلله الحجت البالغه دو اکثر ظنیات پسې روان مسله قطعی لیکن دلیل ور سره قطعی نه ښه قطعی مسله څه بنه دا قیدی مسله بیان نه دلیل ور سره قطعی نه قل فلله الحجت البالغه تو ورته په خاص الله لرا پس خاص الله سره دلیل دی پس خاص الله سره دلیل دی څنګه دلیل دی البالغه تو چې په کمال کې رسیدلې دې رښتینواله تا کامل له البالغ په کمال کې دې کمال ته رسیدلې دې په صدق کې فلو شاء لهداکم اجمعین هغه حجت سره د الله کتاب فلو شاء لهداکم اجمعین پس کدا الله رضا وي ایمان جبری د الله واخه وي کنه الله هداکم اجمعین خامخا توفیق به در کړو تاسو ته هدایت به کړو تاسو غونډو ته لیکن الله دا سینه کې ځکه الله امتحان کوي پتا سو قل هلم شهداءکم الذین ګور تاسو نه خو سونه شو کنه و تاسو ته دا شرک په سوخی مولا بدر تخی کنه قل هلم ورته وير هلم شهداءکم راو بل خپل مليان هغه کسان یشهدون چې بیان کوي ان الله حرم هذا شیخنا الله دا حرام کړی مولا سیب ته आवाज وکړه خچر شاو لله رحمت الله علیه دلته دا معنی نو فاین شهیدو کپکه سب الفرض یو مولا را پاسه هغه د شرک بیان شروع کړ الله وی فلا تشهد معهم فلا تشهد سمنا فلا تصدقهم د تاسو خلق تصدیق نه کیخه اولا تتبع هو الذين كذبوا بآياتنا روان نشي په خواهشات دا کسانو پسې چې دروغجن غني آیاتونه زمونږه او پاو کسانو پسې لا یؤمنون بالآخرت چې ایمان نه لري په آخرت باندې او پاو کسانو مزه چې دوی د خپل رب سره یعدلون مخلوق صداري برابرۍ قل تعالوا واتلوا ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا دا اوس دې جنا هغه تحریمات الهی بیان لش زونه بیان نه لز خبره پینځه د اوامر سره تعلق ساتي پینځه د نواهی سره ساتي چې دا پینځه ځان کې راولای دا پینځه نو ورې ځانو ساتي دا قل تعالی متعلق دی فإن شهیدو سره کدوی بیانونه شروع کړین تو ورته تعالی راشه قل تعالی اتل ما حرم ربکم تو ورته وای راشه اتلو ما حرم ربکم چې بیان کوم زاغه چې حرام کړی دی رب تاسو پتا سو سو الله تو شرک بی شیا اسدار مجړو د الله سره سو او د مور خپل سره خېګړه کوي ولا تقتلوا اولادکم من املاق دلتا اشکال له حرم چې په خپل معنا سره واخلې کنه نو معنا دا راشه چې بیان کم تاسو هغه چې حرام کړی دی رب تاسو پتا سمنه سشي حرام کړی الله تشرک بالله شرک عدم شرک الله تشرکو به شیا یا دی والدین سره ول وبالوالدین احسان الله حرام کړل پتا سمنه سره د مور خپل سره خېګړه یا او فل کېل ول میزان الله حرام کړی دی د اوامر سره بیا خو نه لګي او د نهي سره نه لګي الله تشرکو حرام کړ الله تشرکو چې شرک مکوي چې شرک مکوي الله حرام کړي که شرک کوي الله حرام کړي شرک کول الله حرام کړی شرک نه کول خو نه دي حرام کړی نو دو درې جوابونه دي دو جوابونه خو علم سره تعلق ساتي هغه بیا ګران لګي خو حرم دلته په معنا د فرض او جب سره وته لکه سورۃ رسو سورۃ الانبیاء کی راځي وحرام علی قريه تنزنوی وحرام علی قريه الته حرام په معنا د فرضا په معنا د لازم سره منکو نو دلته تراش اتلو ما حرم ربکم چې بیان کم تاسو هغه حرم ربکم چې فرض کړی دی رب تاسو علیکم پتا سمنه واجب کړی لازم کړی دی رب تاسو پتا سمنه الله تشرکو بی شیا دا وبالوالدین احسان احسان کوی د مور خپل سره احسان نور دو طریقو سره دی لیکن هغه منه با د عام کسان په ونه شي سیستم به ولګي هغه تقد تقدیرات صدا محرم سره لګي صدا الله تشرکو سره لګي امو وجنه اولاد خپل من املاق د لګنا مو وجنه اولاد خپل من ام املاق د لګنا ور قتل د اولاد جسمانی هم قتل له نو روحانی هم قتل له جسمانی قتل چې داسې ذرائع استعمالای چې هغه سره بچی نه پیدا کی یا پیدا شي وی وجل دا موي مشرکین بدا کول اولاد به وجل قتل د اولاد به کو جسمانی وجلم حرام دا سی اسباب ذرایع استعمالول هغه حرام عزل مبارک چې فقها وایي هغه د جانبین نه په اجازه سره هغه د اعلان دین ناراضي دغه روحاني وجل سره چې دینی تعلیم ول نه ورکوم دی به خوري بیا شي قران ورته ونخي دین ورته ونخي دا قتل لا اولاد لیکن د قیا درس سره بنی اسرائیل کې وګوره ظاهری څه فرق معلومي او د بنی اسرائیل آیات تقریبا یو دیر شمایات ګور دوه قسمه خلک غریبانانو مالدارانو غریبانانو مو خپل وجل بچي وجل مالدارانو مشرکینو به مو وجل غریبانانو بوله وجل لوګو هغه ته سو لوګو اخته واخه زه شي نشم زنه مړېږم نو چې دا پیدا شو دی بس شي خوري نو الله ولا تقتل اولادکم من املاق مو وجنه اولاد خپل من املاق د وجه د لوګنا د غریب سره خطاب دی غریبانو نو داسې مکه وای کته د روزه خبره کینو نحنو نرزقکم و ایاهم تاسو له روزي راکو او دوی له ورکو وزیر اعظم حسین اور اس تو بن بنی اسرائیل کی چلے الته مالدارانو مالدارانو سره خو ډوډۍ وا او چې دا دومره بچی پیدا شو سړیا دا خو به ارس ختم کی نو مو وجنه ولا خپل د وجه د یری د لوګینا او تاسو چې دا بیا سخري نو نحنو نرزقهم وياكم دا فرق ده ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن هغه تن لرا چې الله حرام کړی دی وجل داغه الا بالحق مگر په جرم شرعي قصاص پر هغه یا مرتد وغیرہ شو ذالکم وصاکم به دا په حکم در کوي تاسو ته الله پاک په دې سرای دې مذکور سره لعلکم تعقلون دې د پاره چې تاسو د عقل نه کار واخلئ عقل وچلوا دا قبیح کارونه دي ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن ولا تقربوا مال اليتيم من استیګیږي مال یتیم تا الا بالتي هي احسن مگر پاغه طریقه چې هغه خسته طریقه ده چې هغه خسته طریقه چې الله تاسو ته خودل لګ چې ظلم زیاتې ور سره نه کوي اوس دوی مامر واو فل کایلا والمیزان بالقس پورا کای پیمانه او تول په انصاف دکاندارانو زیاته مکوای ښا بیا د روزي میاشت کې مکوای تل د کاګانا کې تول د غړوړ نه کې اکثر دا کې د ډالډو کې کمی زیاته کې د وړو کې کمی دلته نه کې مخه میل والا سره خبرې کړې د قرنګ کده پي ولا د کده بل له کده بل له الله یو اوف الکیل والمیزان بالقس لا نکلف نفسا الا وسع یرا دا خو موږ ډیر مهنت کوو کوشش کوو الله وی لا نکلف نفسا تکلیف نشي ورکه دی او تان ته مگر په واسطه تو خپل مهنت کوا یا دا کارونه سګران نه ساده وسم بار نه دی ادا حق وینا تاسو ولا وکانا ذا قربا اگر چې پرشتہ دار وي دا مقول علی سوی اگر چې رشتہ دار ولې غلطی چا کی خپل کی نه زما کلیواله ادا زما رشتہ دار دا زمانه سبي دی نه وینا چې کینو حق وینا کوا اگر چې هغه حق وینا مخه تار سوک چي وبعهد الله اوفو دا بل امر وبالوالدین احسانا واوفوا الكيل فعدلو و بیاحد الله اوفو لوز د الله پورا کوي الله لوز و بیاحد الله د الله احکام در باندې کومي خدا پورا کوي ذالکم وصاکم به دا حکم در کوي تاسو تعالی په دې سره یعنی دې مذکور سره لعلکم تذکرون د دې پارا چې تاسو نصیحت واخلئ نور لارې پرېږه دا د قران نه خلاف چې څومره لارې دي دا پرېږه دا زکه چې د الله د کتاب نه په نور لارو روان شي نور فرقو پس روان شي نور جماعتونو پس روان شي فتفرق بكم عن سبيلي پس تس تس بکی تاسو در د الله د لارې نه د الله د دین نه بده واره کله قران نه ما سیوا نور ډالو بازیان په دې زمانہ کې د جمهوریت پارټۍ یو جمهوری پارټای والے دی وای چې زه انصاف کو یا غ حق بیانول شي یا حق ویل شي یا بیا سیکو در هغه دیندار مذهبي پرې دا د سیکو چې دین فتفرق بكم عن سبیل چې لیډر ورته سوې پسې پسې روان ذالکم وصاکم به د قران په مقابله کې بنور ډلې نه اختیار وي الله وی ذالکم وصاکم به دا حکم در کوي الله تاسو ته ذالکم وصاکم دا حکم در کوي تاسو ته په دې سره د دې لپاره چې تاسو ته تقون متقیان شئ تقوا در کې راشي تقوا پس سر راځي چې دا اوامر دا نواهی په اوامر او عملو کې نواهی او نزان او ساتي از یې څوک متقی پس پینو جامه منتی یا پس پینا ګرا منی یا په پګړای منی په دې منی څوک متقی کیږي نه متقی وکیږي په دې لاسو خبرو ثم اتینا موسی الكتاب تماما علی الذی احسن وتفسیرا هر کله چې دا لس خبره ذکر کړي اوس یو دلیل وحی راوړي یا هر کله چې دوه مسلې ذکر کړي رد شرک اعتقادي او رد شرک فعلی وکړو اوس یو ذکر د کتاب د موسی علی السلام کوي ثم د پر تعقیب ذکر دی بیا ور کړو موږ موسی علی السلام د کتاب مخکې د قران نه ور کړو موسی علی کتاب مخکې د قران د موسی علی السلام له کتاب چې ورشه د دې کتاب نه مخ کې وخه څنګه کتاب تماما علی الذی احسن احسن من الذی کان محسنا صالحا دغه کتاب د موسی علی السلام پورا نعمت او هغه انسان من ته احسن چې هغه نیک عمل دی پورا نعمت په هغه چا باندې احسن چې هغه محسنو محسن صد قرآن د کتاب الله د تورات تابع و دا غوې د پارا سو پورا نعمت یا تماما تامن معنا کوي فامن علی الذی احسن علی طریق الذی احسن دا کامل کتاب علی الذی احسن په هغه طریقې چې هغه احسن طریقه وا وتفصیلا لكل شیء او تفصیل پکې د هر ضروري مسلې هدایت او رحمت لعلهم بلقاء ربهم یؤمنون د دې د پاره چې دوی په ملاقات در خپل منی یؤمنون ایمان راوړي الله دا کتاب تورات هغه را لګل په دې چې دوی په آخرت ایمان څوک چې آخرت منی نو بیا د الله کتاب منی نو بیا احکامات د الله منی ښه اوس دلیل وحی ذکر کړي ذکر د موسی علی السلام د کتاب او شو اوس ترغیب قران ته ور کوي وهذا کتاب انزلناه دا کتاب دې را لګل دې منګه مبارکون د خیر کتاب دی د برکتونو کتاب دی د برکت والا کتاب او فتبعو دای ولې مخکې د آیات ذکر کړو لیکن حالتا به تور انعام ذکر کړو ذکر د کتاب دلته هر کله چې ذکر د موسی علی السلام د کتابو شو کړه خدای دې سو کو نه وای چې وره ګور کتاب د موسی خو من لار علی کړه نه نه غرا لګلې ده لیکن تابعداري به د چا کوي فتبعوه پس تابعداري کوي د دې کتاب د قرآن او وتقو ځان او ساته د مخالفت د کتاب نه لعلکم ترحمون د دې لپاره چې تاسو من پر رحم وکړئ شي ان تقولوا انما انزل الكتاب ولا طائفتين من قبلنا الله دا کتاب ولې راولې حکمت پکې سو حکمت دا ان تقول یعنی الله تقول دا چې ونه وای تاسو یقینا را لګل شو کتاب علا طائفتین من قبلنا په یو دوه ډلو مخې زمنګنا په يهوديانو نصرانيانو باندې دوه کتابونه خراغلي وو تورات راغلی و انجیل راغلی لیکن وان كنا عن دراستهم لغافلين یقینا اومنګا د لوستلو دا غینا لغافلين خامخ به خبره ځکه هغه بچتا تورات والو تورات چاته نه بیانو الله ما تعالی داسې کتاب راکړي چې لولای دا د دراست کتاب او تقولو دوی موجه وي یا داو نو یا تاسو لو ان انزل علينا الكتاب کچتر علی گله شوی من ته کتاب کمن ته د الله کتاب راغله وی چرتا نو لکنا احدا منهم خامخ من با خلار مندون کیو د دوینا د يهودو نصارا الله فقط جاءکم بینه من ربکم پس یقینا راغه تاسو ته بینه قران ته سوی بینه پس راغله تاسو ته بینه طرف طرف تاسو نه یو ښکارا مضمون والا کتاب یو صاف ستر کتاب بینه ده وهدن هدایت دی او رحمت دی دا کتاب هدایت دی حکمونه پکې بیانې او رحمت دی چا چې په دې کتاب عمل وکړ فمن ازلم ممن کذب بیاات الله پسو غټ ظالم دې دا هغه چانه چې تکذیب کوي د آیاتونو د الله ور دې کتاب کې خدا الله آیاتونو ذکر دې کړ آیات الله نه مرسه د الله توحید بیان د الله وحدانیت بیان د الله سره بسوک نه صدارا وایخه نو سو غټ ظالم ده دا غچانا کذب بیا آیات الله چې تکذیب کوي د آیاتونو د الله ما وصدف عنها او مخګر زوی عنها اعراض کوي د دې کتاب نه مخګر زوی د دې کتاب نه تکذیب هم کوي او مخت نه هم ګرځي نو الله وی سنزل الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب الله یې ګوره سزا ورکو چاله چا چې د قران نه مخ ګرځول دي مخ ګرځول کو ته دوه ځلې وي یذفونا بما کان یذفون چا چې د الله د کتاب نه مخ ګرځول دي الله یې دل وز عذاب ورکوم څنګه عذاب سو ول عذاب ناکار عذاب ګور مخ ګرځول یو خدا چې د الله کتاب نه منم دا د الله کتاب نه او کافر یو مخ ګرځول دا ومن اعرض عن ذکری د الله د کتاب نه مخ ګرځول دا چې د الله په کتاب عمل نه کوي قران چې ورته سوی هغه شان زندگی نه جوړي هل ينظرون الا ان تاتيهم الملائکه او ياتي ربک دا اوس الله یې ور کوي چې ګوره دوی خو اوس ایمان په دې کتاب باندې نه راوړي خو کله به راوړي چې کله قیامت راشي یا مرګ راشي بیا به راوړي نو بیا ورا وخت ایمان نه قبليږي ښا او وخت بیا توبه هم نه قبليږي که مؤمن دې ګناګار دې توبه د ګناو نه نه بیا غم نه کوي هل ينظرون الا ان تاتيهم الملائکه او انتظار نه کوي دوی د ایمان راوړو الا ان تاتيهم الملائکه مگر د دې خبره چې راشي دوی ته ملائک د عذاب او یات یا ربک یا راشي رب تاسو من راشي عذاب در اوستا بلا واسطه بغیر د واسطه د ملائکو نه او یاتیا بعض آیات رب یا راشی بعضی نخ درفستا یا راشی بعضی د نخ درفستا اغا سه شی اشراط الساعه ورته د قرب قیامت خاص علامات دي چاغي کی بیا ایمان فائدہ نه ورکي اغا اشراط الساعه سه شی نور را خطل وس د مشرق نه راخیږي او د مغرب نه راخیږي یا یو زنده سر یو زناور به الله پاک پیدا کی هغه خبرې کوي بیا به توبه نه قبلې اسی خډې دي دا دوا اهم دا دوا اشرات دي الله فرمای او یات یا بعض آیات ربک الله یوم یاتی بعض آیات ربک یا نوی کړي س عمل یا نوی کړي په ایمان کې خیرن س خیر لرا یا نوی کړي په حال د ایمان کې نیکی او کسبت فی ایمان یا خیرا دی آیات کې یو اشکال لخوا ظاهری په دې معنا کې چې سړی دی یو دا چې کله د اشراط رااله یو سړی ایمان نشتی او دغه وخت وی لا اله الا الله دغه ایمان وره پکار نه راځي بل یو سړی مؤمن دی ایمان شته لیکن اعمال نشتی خ ایمان شته لیکن عمل نشتی دی یا توبه وباسي یا عمل کوي ایمان شته خو عمل نشته نو دغه ایمان هم دله پکار نه راځي ظاهری دا معلومه یو هغه ایمان چې یو هغه ایمان چې مخکې ایمان نه وس ایمان راوړي دغه ایمان پکار نه راځي یو هغه ایمان چې ایمان وو خو لیکن عمل نه بعمل ایمان ایمان خکر او مشرک نه نو دغه ایمانوم بیا پکار نه راځي ځای نه ده حالانکه دا خود معتزله او مسلک دی چې کله یو سړی ګناګار دی کنه دی بیا مؤمن نه پاتې کی نو دلته اصل کې د علماو روح المانی وغیرہ په ډېر تحقیق کړي کسب الخير فائدہ نه سي او تنتا عمل کول د اوس دغه وخت دی توبه وباسي یا عملونه کوي لم تکون کسبت فی ایمان یا خیرا چې نیوی ګټلې ده په حالت د ایمان کې خیرن سنې کې لا ينفع نفسا عملها لم تكن كسبت في ایمانها خیرا چې نوی کړي د فی ایمانیا په حالت د ایمان کې خیرن نیکای لرا مخی توبه نه وستو واسي مخی عمل دغه عمل ولا فایده نه ور کوي دغه توبه فایده نه ور کوي ایمان فایده ور کوي لم تکن کسب فی ایمان خیرا لا ينفع نفسا کسبت الخير فائدہ نه رسي او بنده ته داغه عمل کوم عمل چې دغه عمل مخکې په ایمان په حالت نه کړي کنه او اوس دې دغه وخت کې سکی اعمال کوي توبه وباسي دا نه قبلي اگر چې د معتزله د اهل سنت په دې کې موږ دا نفي د عموم دا غدا نفي د عموم نه دا نفي د عموم مطلق ده عموم مطلق نفي دا موږ نفي د عموم ده هغه خپل یو علمي باریکیانی قل انتظروا انا منتظرون تو ورته انتظار کوي دا امر د توبیخ ان منتظرون یقینا موږ د انتظار کوونکو نه یو تاسو د عذاب ان الذين فرقوا دينهم دا زورونه هغه چاله ورکوي چې قران یې پرې خېل او دا متعلق د مقیاس دی فون سره دی چې دوی د الله د کتاب نه مخ اړی کنه چې مخ اړی د الله د کتاب نه جدا کیږي نه بیا به دا مختلف ډلې په دوی کې جوړیږي یو دا ډلې دي مليانو ډلې جوړې کړي ان الذين فرقوا دينهم يقنا کسان چې تاسو نس کړی دی دوی خپل دین لره دین خپل تاس نس کړي تفریق فرقې په کې جوړې کړې دي نو چې دین نه تاس نشو نو وکانو شیا شودوی مختلف ډلې د الله د کتاب نه دوی جدا جدا شو کړي د الله د دین نه د الله د کتاب نه دوی تاس نشو د الله په کتاب یو ځای نشو د الله کتاب چې ورته سوی پاغه منته عمل نه کوي د الله د کتاب نه دوی سوک تفریق وک جداواله وک ځان ځان له شو د الله د دین نه د الله د کتاب نه مختلفې ډلې پکې بیا جوړې شي اول تفریق وینو بیا دوست بیا ډلې رسو جوړېدل دغه ډلې د اهل بدع او ډلې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دوی نشان دی یاري کړی دي الله خپل پیغمبر ته الا استمنهم نه ته د دوی نه فی شیء پس ډله کې دا ډلو دې ډلو مل نه تنه انما امرهم الى الله یقینا کار حواله د دوی الله تا ثم ينبئهم بیا خبر کې دوی لره پاغه عملونه چې دوی کوي لس دو چند ثواب دی بے شمار ومن جا بسیاتی اغا چا چرات للوکڑا بسیاتی پا شرک سرا عقیده دی شرک مشرکو نو فلا یوزا الا مثلا پس بدل ورته نشي ورکې دي مگر په مثال داغه ځکه جزاء سیئه سیئه وهم لا یظلمون یا مثل سیئه سیئه وهم لا یظلمون په دوی بزیاتې نشي کېره قل انني هداني ربي الى صراط مستقيم ګور دا بیان تفصیلی دی د نبی صلی الله علیه وسلم په اخر د صورت کې شکل احکامات بیان صورت د شرک اعتقادي د شرک پیډیو شو اوس اخر کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیان الله نقل کړي قل تورته و انني هداني ربي یقینا رسول ما ز رب خپل یقینا رسول ما رب زما الی صراط مستقیم صراط مستقیم تا لارې مستقیم تا رسول ما ز رب زما الی صراط مستقیم په طرف د لارې مستقیم په لارې نه غمنتي الله زرا وان کړه زه په صراط مستقیم باندې خپل رب روان کړم هغه صراط مستقیم څه شه دی دینن قیاما دین مضبوط ته دین کلک دین دی په دلایل سره مضبوط دین دی ملت ابراهیم حنیفا چې دغه دین طریقه د ملت د ابراهیم علیه السلام دی حنیفا چې کلک موحد و ما کان من المشرکین نو دې ډله د مشرکانو نه زمنګ دا دین مضبوط په ولې دې ځکه دا ملت ابراهیم حنیفا دا طریقه د ابراهیم علیه السلام نه او هو کلک موحد او د ډلې د مشرکین نه نو قل ان صلاتي ونسكي ومحيا ومماتي دا اوس خلاصه د ملت ابراهیمی ده چې ملت ابراهیمی څه دی قل وای ان صلاتی یقینا عبادت بدنی زما او نسک عبادت مالی زما و محیایا جون زما و مماتی و مر زما خاص الله لرضی چې رب العالمین دی جون زما سمانا زما تمام جون دا د الله د پاره دی هغه بکوم چې الله راته ویلی هغه بنکوم چې الله راته نه دی ویلی چې دا مکه ومحیایا ومماتی یا ومحیایا فعل زما نقصان زما غم زما او خوشحالي زما دا خالص الله د پاره ده دا الله د حکم تابع ده لا شریک له نشته ده هیڅ برخه والا دا غسرا وبذالک امرت وبدی ما ته حکم شه ده وانا اول المسلمین او زه اول د توحید والونه ما مسلمانانو کې اول ځای نو دوه پیغمبر ته چې سړیا زمنګ دا خبر لګاو منای من چې دا چا ترا مدد شوی دا خو منای کړ نو قلت ورته ويا غير الله يبغي ربا سوا د الله نه ولټ ولټوم زر وطلبوم زر ابلرا وهو رب کل شیء حال دا چې دا زمنګ رب وهو رب کل شیء دې رب د هر څه دې دې مالک د هر څه ولا تکسب کل نفس الا علیها یره ستا د ګنا آزار بار دا پمنګ پسه دا وسوي کړ ستا د اخرت زموار زم او ستا د ګنا زموار زم الله فرمای ولا تکسبو کل نفس الا لها عمل نکوي هر یو نفس الا علیها مگر بوج دے پاغه نفس منه سوک چې سکه بس پاغه بوج دے وبال پاغه دے الله ولا تزر وازره وزر اخرى پور ته بن کی یو بوج او جتون کې دا بوج د بلچا دا چې چل کې درمنې مولیان چې وای ستا ستا زموار زه ستا د اخرت زموار زه الله ولا تزر وازره وزر اخرى ثم الى ربكم مرجعكم بیا خاص تاسو رب ته ورګرځیدل لساسو فینبئکم بما کنتم فی تختلفون پس خبر به کی تاسو پاګه چې تاسو به اختلاف کوئ وهو الذي جعلكم خلائف الارض اوس دا ترغیب دی عمل کولو ته کوم احکامات چې په دې صورت کې بیان شو کنه اوس راشه دا حکم نو منای ترغیب ورکي الخاص الله غزاد ته جعلکم خلائف الارض چې ګرځولې تاسو آباد پزماګه کې یو بل پسې پزما کې یخلق با زم بعض یو بل پس را روان یې کنه دغه سي ورفع بعضکم فوق بعض درجات او پورته کړی دی الله پاک بعض استاسو نه الله پاک صدا بعض درجات په درجو کې دنیا کې وګور الله پاک څنګه مختلف درجو والا خلق پیدا کړ دا دلیل دی الله په قدرت باندې دیم الله پاک آدم علیه الصلاۃ والسلام چې وخت تور دي سپین دي سسدي سسري الله تعالی ولا سويت بنا عبادت الله دا بندگان د خپل برابر ولنه پیدا کول الله چې ما او پیجنې زما شکر وباسي الله مختلف درجو والا مختلف رنگونو والا سب مالدار سغریو س اعلی خلق س ادنا خلق مختلف قسم الله پیدا کړی د مختلفو درجو والا دا ول لیبلکم فیما آتاکم د دې لپاره چې امتحان کې الله تاسو په هغه چې تاسو له درکړي دي غریب په غریبۍ کې د الله نه خوشاله مالدار ته د الله انعامات منی کنه منی د الله شکر او باسي کنه باسي ان ربک سریع العقاب ور اخر کې دا ختمي پدې چې وردا کې دا وساتای څوک چې دا الله مخالفت کوي یقینا راستا زر عذاب ورکون کړي چاته منکرین وتا اسوک چې د الله خبره ومني توبه تایب شي کنه و انه لغفور رحیم یقینا الله پاک مخبخنه کون کې رحم کون کې الله پاک دې عمل کولو توفیق راکړي الله دې ثواب شیخ صاحب ته ورسي الله دې هغه مغفرت نصیب کړي او سمرا مسلمانان چې په تکلیف دي انسانان په تکلیف دي یا الله هغه من ته رحم وکړي د تکلیف مصیبت نه اخلاص کړي یا الله چې څوک مړي دي الله ته یو بخي زمنګ یو مرګره دي داغه والد صاحب اسد زمان نه مې دي داغه والد صاحب وفات شوی دی هغه د پاره دعا وکړي الله دې پاک دا مغفرت نصیب کړي الله ته ستا بنده والله ته وبخي الله مسلمان او مؤمن او سپینګریو الله په دې مبارک میاشت کې الله وفات شو الله بیمار بو یا الله دا غلغ زشونه غته معاف کړي خطا نه معاف کړي الله هغه بچو له صبر تحمل ورکړي الله د دنیا او د آخرت بدله ول ورکړي یا الله دا غول د دنیا او د آخرت بدله ورکړي